بسم الله الرحمن الرحيم باب الكيل على البائع والمعتي دی باب کې امام بخاری هغه دا مسله ذکر کړي چې کم سړی هغه خرڅون کې دی دکاندار دی بل له هغه شي ورکوونکی دی نو تول دا په د باندې لازم دی ځکه وجه دا ده چې هغه چې کله یو شی خرڅي او خرڅته سودا یې خېدا په کار دا ده چې کنده دام دا غسري دارنګ به د هر کاروبار دا ای کی د تللو د ناپ کولو چې کوم سیز دی اوس مثلا ته کپڑے والای نو اوس چې د کپڑے والا سره هغه میټر هغه غز دا دغه سره موجود وي نو دا چې دی نو دا په بای باندې او په معتی باندې دا تول کول دا لازم دی په کار دا چې هغه سره کنده پرته او هغه سره هغه د ناب تول چې کوم سیز دی کانی دی هغه سره پراته د دې وجنه کپای باندې سخرچه راځي نو دام پاغه باندې لازمه ده دا په مشتری باندې او په گاک باندې په دې کې سنشتہ قران د قران او سنت د هر انسان چې کومه غزمه داری ده نو هغه غته خاص کړی ده مثلا قران کې آیت طویله کې دا وایي چې لیکون کیتا لیکون کی ته چې کم خرج دی لیکون کی ته چې کمې پیسې دي نو قران وایي چې په کم سړی باندې حق دی په چا باندې قرض دی نو لیکونکي له به خرچه او پیسې هغه ورکي دانه چې په هغه سړي باندې هغه خرچه تراولي چې داغه د سراړو له ضرورت نشتا دی خبرو ته نو باب الکیل علی البائع والمعتی تلل دا په بای باندې په هغه خرڅون کې باندې لازم دي والمعتی او په هغه ورکون کې باندې نو که څه خرج وغیره پې راځي بجلی پې خرج کیږي نو دا به هم داغه خرج کیږي وقول الله عز وجل دا الله تعالی دی فرمان کی و اذا قالوهم او وزنوهم یخسرون او کله چې دی وزن او کله چی دی کالو هم پیمانه کوي دی خلکو لا یعنی بل لا یو شی په پیمانه باندې ور کوي او وزنو هم یا تلی اغی لرا یا وزن کوي اغی لرا یو شی یخسرون نو دی پکې کمی کوي نقصان کوي بل له پوره شی نه ور کوي موږ په دې ځای کې عام طور باندې معنا کوو چې و اذا قالوهم یعنی قالو لهم او کله چې پیمانه کوي لهم د دې گاک د پاره یعنی بل یو شی ور کوي او وزنو لهم یعنی دې کې کم چې هغه حرف جر دی هغه پکې محذوف دی وزنو لهم او کله چې دی تول کوي دا غي د پاره د ګاک ته پاره نو هغه کم ور کوي نقصان کوي که قوله لکه سوره شعراء کې هم دارازي هل يسمعونکم نو هل يسمعونکم نو داغي معنی هم دا ده چې يسمعون لكم هل يسمعونکم اذ تدعون دا سی آیت راځي خچې ایاغي اوري تاسو د پاره یې نستا خبره اوري کله چې تا غي را بلی نو يسمعون لكم دی اصل کی وقال النبي صلى الله عليه وسلم دا الله پیغمبر فرمای اقتالو حتا تستوفو یو شی هغه تلی اقتالو یو شی هغه تلی حتا تستوفو تر دې پوری چې تاسو هغه شی پوره پوره هغه واخلئ خا اقتالو یعنی چې کله ته د بل نه یو شی اخلی نو دکاندار ته وای چې رورا دا شی او تلا یعنی اسی جزافن داسې په اٹکل بانی او داسې په په اندازه باندې یو شی هغه مالا مثلا ستا 50 کیلو یا د 10 کیلو بوري د وړو هغه د پکار دا نو يا خو دا ده چې يو دوکاندار تا ته دا ووایي چې روره دغه اوړه دي دغه بورۍ ده که خوخه دی واله او کنه دی خوخه وزن تا ته نه دی ویلې او یا دا سې ده چې یو سړی تا ته دا وایي چې دا شل کیلو بورۍ ده نو چې شل کیلو بورۍ ده نو بیا دا غنه ته هغه شی هغه راو تله کې دی شي اوس که ته داسې په اندازې باندې د هغه نه هغه هغه څیز اخلې دې کې دوه احتماله دي یا خو دا ده هغه شیز به کم خیجي نو دا ستا تاوان دی او که هغه شی سوایي وخیجي نو په دې کې به بل له نقصان ورکول دي اقتالو یو شی د بل یو یو شی د بل نه چې اخلي نو هغه راتلی حتی تستوفو تر دې پورې چې تاسو پوره پوره هغه واخلئ یعنی هغه ستا قبضې ته هغه راشي نو د هغه نه راتله او داسې جزافن او داسې په اټکل باندې کار مه کوه په دې کې جنگ جګړې لکه هغه پکې بیا کمی نه پکې څومره چې خبره واضح وي نو دومره پای کې د نزاع او د جنگ جګړو هغه احتمال پکې نه ويذكر عن عثمان رضی الله عنه او د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه دا ذکر کیږي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي اذا بعت کله چې ته بل یو شی تلی بل یو شی ورکه فکل نو هغه ته تلا تی تلای بل له په تول ورکوه و اذا ابتعت او کله چې ته د بل نه یو شی اخلی ته په خپله ګاکی او د یو دوکاندار نه یو شی اخلی نو فکتل نو بیا یې دا په هغه باندې تله په هغه باندې تله چې روره مال دا شی په تول باندې راکا او داسی په اټکل باندې دا سیزونه دا مراکوه ځکه مخکې دې وروستنی باب کې به راشي ځکه څیزونه چې څومره ته په تول باندې دا اخلي خرڅې نو دا غي فائدہ دا د یبارک لکم په دې کې الله ستاسو د پاره خیر او برکت شي الته بداغي اغه وجه اغم ذکر کو نو په دې کې چې خرچه و غیره غرازي نو دا په هغه بای باندې هغه لازمه ده حدثنا عبد الله ابن یوسف د دې وجنه د هر یو کاروبار څنګه چې ما ویلي چې داغه مطابق چې کوم اشیاء دي نو دا په غبای باندې او په دکاندار باندې هغه لازم دي څنګه چې مثلا دکاندار کندک دي د هغې هغه کاڼي ږدي دارنګې د کپړو والا هغه ګز او میټر ږدي نو د هر یو کاروبار والا دا هغه له پکار دا ده چې د هغې هغه اوزار او د هغې هغه څیزونه کم چې په خرڅولو کې هغه پکاریږي چې هغه هغه سامان هغه د ځان سره کیدي حدثنا عبد الله ابن يوسف اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من بتاع طعاما چا چې د بلنا طعام واغسته او طعام ځکه ذکر کوي چې عام طور باندې پاغه دور کې د د کانې پینې د دې سیزونو د دې اخستل خرڅول به ډیر کېدل من ابتاع طعاما چا چې د بل نه طعام واغسته نو فلا يبيعه نو په بل باندې تر هغه د نور خرڅي حتا يستوفيه تر دې پوري چې هغه پوره پوره دغه نواخلی او د قبضه تراشي د د قبضه تراشي نو بعد دا غې نه دی بیا خرڅې دا غي وجه دا دا اوس به ته په یو سړی باندې یو شی ور خرڅ کی یو شی به ور خرڅ کی او سباله غشې ستا قبضه ته نه دی راغلی او تا د قبضه ته دراتلو نه مخکې مخکې غشې خرڅ کړي دی نو اوس په لار کې هغه سیسته نقصان ورسېد یا هلاک شو یا ضایع شو یا چا پټ ک او بل طرف ته گاک راغی او گاک ته تاوی چې روره مال هغه شی راکا نو ټیک ته په هغه سیزونو کې چې د کم سیزونو داغه تا ته هغه مثل ملاوي کې لکه اوس مثلا په دکان کې تا سره چارجری پرتی دي نو ډېری چارجرې د سره پرتی دي نو اوس که مثلا هغه لس چارجرې لکه هغه په لار کې را روانې دي او هغه ځای شوې نو زه دای په ځای باندې به ته د هغه کپنې بل یو شی به ورکي په دې کې خو پروا نشته خو خصوصا په هغه سیزونو کې چې پای کې بیا د هغې هغه مثل او د هغې هغه بدل هغه پوره کیږي نو دا شی نزا او جګړې ته ځي د دې وجه نه ندی اور خرسي حتی یستوفیه تر دې پوری چې هغه سیز پوره پوره واخلی او د قبضه ته هغه راشي نو نزاع او جګړه وپکې نه حدثنا عبدان اخبرنا جرير عن مغيره عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال او نور باقي ماندا مثلا یو سړی دی او دا غوس مال لکه په چین کې اغسته دی هغه روان دی نو اوس کاغه د لارې نه یو شی هغه په چا باندې ورخرسي نو کپلار کې هغه سیز هغه هلاک شي اوس د یو مثلا چین کې په انلاین سودا یې کړې ده او د د لارې نه بل خار ته بس گاک لا غشي هغه روان دي نو اوس که مثلا دا دا شی ور خرسي حالانکه د د قبضه ته خو نه دی راغلی اوس که پیښور ترازی او بیا د دې زین لاور تزي یا کراچي تزي نو پای باندې لکه ډیر خرچ او ډیر تاوان پکېږي خو چونکه لکه د بل ناغسته دی نو که دی په بل باندې هغه شی ور خرڅوي نو هغه تاوان هم د ده دی هم د ده دی د دې وجه نه لکه په دې کې ګاک ته څه نقصان نه رسیږي هغه تاوان د دې وجه نه دی په هغه معامله کې هغه شی ور خرڅوي دا په هغه صورت کې دا ممانعت ته چې کله دی یو سیز نه نزاع جوړیږي او کله دی یو سیز نه جګړه او تنازعه جوړیږي من ابتاع طعاما چا چې یو شی طعام واغست فلا يبيعه نو نه دی ور خرسي غشي حتا يستوفيه تر دې پوري چې داغه نه پوره پوره غشي هغه تی واخلي شریعت غواړي دا چې نزاعات او تنازعات دا نه حدثنا عبدان اخبرنا جرير عن مغيره عن الشعبي عن جابر رضي الله عنه قال توفي عبد الله ابن عمرو ابن حرام چې نبي علیه السلام هغه ته وایي چې جابر ولې خفه یي؟ یره پلار مې هغه وفات شو او په هغه باندې قرض پاتې دی او بچي هغه هم ته پاتې شو نو دلته داغه د قرض بیان دی عبد الله ابن عمر ابن حرام هغه وفات شو هغه شهید شو وعليه دین او پاغه باندې قرض نو زاغه قرض ته پریشان ومه فاستعنت النبي صلی الله علیه وسلم نو ما امداد می وغوښته د الله د پیغمبر نه یعنی ما د الله پیغمبر ته دا وینا وکړه چی زما چی کوم په د پلار قرضداری دی نو په هغی کی تاسو سفارش وکړی چی ماته دا قرض دا یا معاف کی او یا د هغی نه څه کمی وکی نو ما د الله د پیغمبر نه مدد طلب که علی غرمائه د هغه په هغه قرضدارو بانی زما پلار چې کوم قرضدار یو يهودو ان يزعو من دينه چې هغه د دین څخه کمیو کی یا اعتماف کی نو فطلب النبي صلی الله علیه وسلم الیهم د الله پیغمبر اغیتا سفارش وکړه نبی علیہ السلام غیتا سفارش وکړه فلم يفعلوا لیکن غی د الله د پیغمبر هغه خبره هغه ونه منله چې مونږ ته زمون قرض پکار دی فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویلی جابر وی ما ته ویلی اذهب لاړ شه او د دې اصل کې باغ دی قجوري دي نو جابر هغه يهودو ته ویل چې ټیک ته تاسو قرض وغیرہ دا نه کموي نو بس په دې باغ کې چې څومره قجوري دا ټول قجوري والي هغه چې ایته وکتل چې دیوانه زمون قرض نه پوره کیږي اذهب لاړ شه اوس نبی علیہ السلام جابر ته وی لاړ شه فصنف تمرک اصنافن لاړ شه او د خپل قجورو په هغه ځای کی ډیری ولګوه، صنف یعنی نیم نیم یې که، یعنی د هر یو د هغې ځان له ځان له قسم د هغې ډیری ولګوه، نو فصنف تمرک اصنافا نو ته د خپلې خجوری هغه ځان له ځان له صنف هغه مقرر که، ځان له ځان له قسم هغه ډیری جوړ که، خا العجوة علی حدة عجوه هغه ځان له علی حدة اردو کې عام طور باندې موږ چې کله علی د لیکو نو هغه یو ځای لیکو په عربی کې علی حدتن جدا جدا لیکل کیږي هغه د عربی لفظ دی علی دا عجوه چې دی نو دا علی دا یعنی دا ځان لا و عسق ابن زید دا د تخمونو ځان د د قجورو ځان له قسمونه دي او دارنګ کم چې عزق ابن ز... ابن زید کجوري قسمونه دي نو هغه علا هدت نغزان لډيره ولګوا ثم ارسل الی او به ما ته سوال جواب وکړه زبدر شمه ففعلت نو ما هم دغه څه وکړل جابر وای ثم ارسلت الی النبی صلی الله علیه وسلم بیا مې د الله پیغمبر ته سوال جواب وکړ فجاء نو غراغه فجلس علی اعلاه نو هغه کیناسته دغه د اوچت ډیره کی سره کم چې لومبنه ډیره کیو یا چې کوم غل غړ ډیره کیو دا غي سره کیناست او فی وسطه او یاد دی ډیره کو منس کې کیناست ثم قال او بیا ویلی جابر تکل القوم تلا اوس د دې قوم د پاره د قرضدارو د پاره د خجوري تلا دی وی دا لګی دی او دی باندې زمونږ قرض هغه نه پوره کیږي کل القوم اوس د الله د پیغمبر هغه معجزې ته ګوره تله د دې قوم د پاره اوس امام بخاری دا د دې لپاره چې کم بای دی ورکون کې دی نو لکه دا تول پاغه باندې لازم دی نو فکلتهم نو ما تل شروع کړل داغي د پاره حتا اوفیتهم الذی لهم تر دې چې ما پوره پوره ورک دی تا هغه حق لهم چې داغي وو داغي هغه قرضونه هغه تی پوره شو وبقيه تمري او ما ته کجوري پاتې شوي کانه لم ينقص منه شيئا گویا کې داغینه یو ذره برابر هغه کمی نه دی شوی بلکې نور روایتو کې راځي جابر وای چې ما ته دا پته نه لګیدا چې دا کجوري مخکې زیاتې وي او کدا اوس زیاتې دي او په بل سند کې راځي د شعابینا د مخکینه خود مغیره نو او دا د فراس نه فراس د شعابینا ذکر کوي چې ما ته جابر ویلي عن النبي صلی الله علیه وسلم فما زال یکیل لهم حتا اداه په دې کې دوه معنی کې دی شي یا دا چې دا فما زالا یکیلو دا نسبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته کیږي نو پس همیشه نبی علیہ الصلوۃ والسلام یکیل لهم چې تل تلی داغي د پاره هغه خجوري حتا اداه تر دې پوري چې هغه ادا شوي او یا جابر تخپل مراد دی نو به تطبیق بدای چې بس نبی علیہ السلام په ابتدا کې یو سو تلی هغه ورکړي دی او به جابر ته ویل کینا کینا او داول ورکا فما زال یکیل لهم نو هغه برابر داو همیشه داو چې تلل به غیلره تر دې پوری چغیته هغه وزن هغه پوره ک وقال هشام عن وهب او په بل سند کې راوی دی جابر قال النبي صلی الله علیه وسلم جذ له راجدا کد دی د پاره د قجوري جذ له راجدا کد د پاره د قجوري فاوفلا او پوره پوره ورکدل د داغه قرض چې خبره ختم شي باب ما یستحب من الکیل دا باب دی چې پیمانه چې دا نو دا مستحب ده ما یستحب من الکیل پیمانه دا مستحب ده یعنی سیز داسې په دغه بانی لکه دانی پکار چې اسه پارټکل بانی او اسه په اندازو باندې لکه دا ورکړی کیږي بلکې دا مستحب ده خو په حدیث کې اصل کې بل معنا ده او بل معنا چې دنو هغه دا ده مثلا ته چې کله کورته یو شی راوړي په کار دا ده چې تا ته د خپل د میاشتې هغه چې کم خرچه ده هغه تا ته معلومه ده چې رمیاشتي زما دو منا اوړه چې دي دا زما لګي 100 کیلو زما دا لګي نو دا سیزه دا په تول باندې راوړه خا بیا چې کله راوړي او ته کله هغه په ټیم کې هغه غوړي واچي دا وړه واچي یا دارنګي هر یو شی چې هغه تراوړي لومبه په تول باندې راوړه بیا چې کله تا هغه هغه لوخي ته هغه ځای ته دی ورلړک کوم ځای کې چې تا هغه شی ورچی به دوباره بار بار متلا ځکه چې دا بار بار ته به دوباره تلی د دې نه برکت ختميږي ها او البته په ابتدا کې یو شی هغه په برابر وزن باندې اخلا نو په دې کې به الله ستاسو د پاره خیر او برکت اچي رستو به یو روایت راشي ام په دې بخاری کې دا لاندې حواله هم ورکړې د کتاب الرقاق کې عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي د نبی علی سلام د وفات نه بعد زما په په ټیم کې په لوخي کې د د اوربشو دانی هغه پرتی وی لګي وی خودور و چې ما بس کتنه او بس ما دا غینه استعمالولي استعمالولي استعمالولي تر دې پوري چې ښه ډېره زمانه تېره شوه، ډېره موده تېره شوه، نو ما وویل چې یاره دا خو لږې دانې وي او دا څنګه داسې ډېرې شوې، دا خو ختمې نه شوې. نو عایشه وایي، ف فاکلت منه حتی طال علی، ما ترې خوراک کاوه تر دې پوري چې ښه ډېره ډېره موده تېره شوه، بیا مې وویل چې راشه ویې تله چې دا څوره دي، فکلته نو چې ما کله وتلل ففنیه بس هغه ختمې شوې. نو ابتدا کې چې کله چې ته یو شی په بازار کې اخلي نو هغه په تول باندې اخلا په تول باندې اخلا او ټیک ده لکه ته به مثلا یو شی به ته والي او هغه به ته ونه تلي دغم ټیک ده خو ليکن چي کله ته يو شی په تول باندي او په اندازه باندي هغه اخلي نو الله تعالی په هغه ځای کي خير او برکت پکې اچي چي کله ته يو څيز هغه په اندازه باندي اخلي او دویمه دا چې بیا کله تی راوړي نو بیا چې کله یې لوخي ته لړ کې نو بیا دوباره تلل او دا سيزونه دا مکه او به به برکت کیږي نو باب ما یستحب من الکیل خا اغا چې اغا مستحب وی من الکیل د پیمانې نه حدثنا اوس مثلا ته په بازار کې یو شی اغه تاخلی او وته کشر ته ویل کلاړ شه بس د کور د پاره وړو واخله اوس هغه وی سوره واخلم بس واخله چې سمره دی واغستل نه د سه مکوا بلکې باقاعده هغه توای چې لاړ شه یو بورۍ دوه بورۍ لکه درې بورۍ دا واله او هغه سیز هغه کور ته ورسو باقاعده دای خپل اندازه اخلا نو چې دای ته کله په اندازې باندې یو کار کې نو اصل کې دا د قران او سنت په احکام باندې ته عمل کې نو هر کله چې ته د الله د حکم مطابق ته یو کار کې یو شی کې پای کې د الله خیر او برکت شي باب ما يستحب من الكيل هغه چې مستحب وي د پیمانې نه حدثنا ابراهيم ابن موسى حدثنا الوليد عن ثور عن خالد ابن معدان عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيلو وزن کوي کیلو طعامکم وزن کوي طعامکم د خپل خوراک د خپل طعام یبارک لکم الله به خیر او برکت اچي تاسو د پاره پای کی او چې هر کله د کله راوړو بس بیا استعمالوا او بیا پای کې لکه دا هر وخت مکوا هر وخت په دې شک کې مو غورزیګا چې بس یره دا سمره دی او بس روزانه او ته ګوري دې سره غشي پای کې به برکتی راځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین